په اسانۍ کولو سره، ما لا يعطي، هغه څه چې نه ورکوي، علی الخرق، په سختۍ کولو سره. واذا حب الله عبدا، او کله چې الله رب العزت محبت وکوي د خپل يوه بنده سره، اعطاه الرفق، نو الله عز وجل هغه ته رفق، په معاملاتو کې اسانتيا، د اساني کولو توفيق ورکوي. ما من اهل بیت یحرمون، داسې اهل بیت، داسې خاندان او قبیله به بیا نه مومې، یحرمون الرفق، چې دوی له آساني کولو څخه محرومه شوي وي، الا حرموا، مګر حقیقت کې محرومه خلک دي هم دوی. ورونو دا هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. د عظیمو صفاتو څخه یو صفت دی چې د هغې اتباع د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امت ټول اتباع فرد فرد چې د انساني مجتمع کې اوسیږي هغه ورته اړتیا لري ضرورت ورته لري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې عظیم او ښکلي صفت باندې خپل ځان موصوف کړي او هغه صفت څه دی هغه صفت دی آسانتیا دی د آسانی کولو چې د سختۍ او د شدت ضد دی په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا يعطي ان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق الله رب العزت د اسانۍ په نتیجه کې د اسانه معاملې په نتیجه کې د اسانۍ کولو په نتیجه کې د رفق په نتیجه کې د حلم په نتیجه کې د نرم طبیعت ته په نتیجه کې هغه څه ورکوي کم څه چې د سختۍ د سختې روي په نتیجه کې نه ورکوي کم څه چې په سختۍ باندې نه ورکوي دا ورونو دا تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو د شیطان تعلیم او د شیطانانو د ملګرو تعلیم او د شیطانانو د جنی او انسی شیطانانو وسوسه موږ او تاسو ته په زړه کې څه ده؟ موږ او تاسو ته په زړه کې د هغې وسوسه دا ده چې دا د ډب مسلمانان دي د څه مسلمانان دي د ډب دې ته چې سوټای نه دا نه سمېږي دا په کوتک باندې سمېږي او قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو تاسو ته څه وایي الله رب العزت چې په اسانتیا باندې څه ورکوي په نیکه معامله باندې په اسانه معامله باندې هغه په سختۍ باندې نه ورکوي دا د انسان زړونه د چا په لاس کې دي د الله رب العزت قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء د زړونه د انسانانو د الله په لاس کې دي کم طرف ته چې وغواړي هغې طرف ته یې اړوي چې الله ونه غواړي د چا هدایت ته څوک په کوتک او په سوټیو په کیبل باندې هدایت په لاره باندې راوستلی شي هرګز نه تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت شروع کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوتک او د ډنډې په زور خلک په اسلام کې داخل کړي دي او که د حلم او د رفق او د آسانتیا او د نرم طبیعت په نتیجه کې د نرم طبیعت په نتیجه کې خلک براغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته داسې خلک براغله لکه عمر رضی الله تعالی عنه چې د قتل په په په په نیت باندې براغلی توره به راوستل چې نن به نبی علی السلام وجنم داسې خلک به راغلل چې زه نن مناقشه کوم مناظره کوم د نبی علیه السلام سره دا کم دین یې راوړی دی چې زموږ د عربو دین یې را خراب کړو په دومره زور کې به راغلی و په بدمشۍ به راغلی و خو د نبی علیه السلام په مجلس کې چې به کېناستو د نبی علیه السلام مبارک قوارې ته چې به یې کتل د هغې بردبارۍ ته چې به یې کتل د نبی علیه السلام نرمو نرمو خبرو ته چې به یې کتل د هغې زړه به ذوب شو لکه په اور باندې چې اوبه تویې کې غصه، قهر به یې په مینه او په محبت باندې تبدیل شو. وجه یې څه ده؟ وروڼه وجه دا ده چې د انسان طبیعت دا دی چې آساني مني، سختي نه مني. د انسان په طبیعت کې چې سختي وي، سختي په نرمۍ سره له منځه ځي. غصه په خوشطبۍ سره له منځه ځي. دا چې یو طرف هم غصه یي، بل طرف هم غصه یي. غصه اور ده. د هغې د مړ کولو دپاره اوبو ضرورت دی، دا چې ته هم اور ورپسې راخیستی وي، اور په اور باندې مړ کوې، اور په اور باندې نه مړ کېږي، نور هم تېزېږي. نو رفق د ځان سره ساتل او انسان باید رفیق وي، شفیق وي، باید انسان باید په بل باندې زړه سوی ولري، څوک چې په چا زړه سوی لري هغې سره سختي نه کوي. وروڼو موږ بار بار دا عرض کوو چې مجاهد صرف جنګجو نه دی، صرف عسکر او جنګیدونکی نه دی مجاهد د هر څه نه مخکې یو داعی دی دعوت اخیستونکی دی دعوت رسونکی دی دعوت نشرونکی دی د داعی لپاره یو عظیم صفاتونه عظیم صفت یو رفق دی هغه انسان هغه داعی چې خلک د الله د دین طرف ته رابلي خو رفق نه لري اسانتیا په ژبه کې نه لري په تعبیر کې نه لري هغه کس د اصلاح فضای فساد خو راوستلی شي خو خلک د دین طرف ته نشي رابللی کار څومره په حق باندې وي کار څومره دلایل قوي هم وي تعبیر په تعبیر کې د خلکو سره اسانتیاوې کول په معامله کې د خلکو سره اسانتیاوې کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ته تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې یو زمانه کې راغی چې هغه زمانه شاز او نادر به اوس دغسې سخت دله خلک پیدا کړي خصوصا بیا زموږ ستاسو په وطن کې خلک مسلمانان دي په اسلام کې وخت تیر کړی دی د اسلام لپاره قربانۍ ورکړې دی که شک نشته چې فاسق به موجود وي فاجر به پکې موجود وي حتی د ارتداد تر نتیجې پورې به خلک پکې تر درجې پورې به خلک پکې موجود وي خو د کفارو د مشرکینو مکې قدر ته سخت دلی ته نشي رسېدلی دومره سخت دله نشي کېدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سخت دله خلک هغه سخت دله خلک چې خپله لور به یې راواخیستله د هغې د مور او خپلو خپلوانو په مخ کې به یې واخیستل او چته به یې کړه دښتې ته به لاړو او کې به یې نوله او ځای به ورته راکینستلو او د بچی به د ده سره لوبې کولې مینه او محبت به یې ترې غوښتو ژوندی به یې خښوله دا هغه انتها ده د حیوانیت او د سخت دلی یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وای وای معنی نوم هیر شو چې ناست دی يو ځل تبسم يې وکولو بيا يې ډېر بد بد وژړل. چا پوښتنه ترې وکوله چې ولې؟ وي تبسم مې په دې باندې وکولو چې حماقت خو هم يو درجه لري. څومره احمق خلک وو موږ. چې لورانې به هم ژوندۍ خښولې. ژړا مې په دې راغله چې خپله لور را په ياد شوه. چې کله ما بولې وه دښتې ته مې بوتله خاورې مې ورته کینستلې قبر مې ورته جوړولو او د خاورو په نتیجه کې د ګرد غبار په نتیجه کې د ما په ګیره باندې په مخ باندې وې چې ګرد را پریوتو د بچۍ به مې را راجګېدله او د ما د مخ نه به یې دا خاورې خاورې لرې کولې چې بابا مې ګیره په خاورو شوه خو د زما په زړه کې وای دومره ترحم هم را نه غوي په دغه حالت کې هم چې زه په هغې باندې ترحم وکوم راته د مینې بابا بابا چیغې وهي او زه دومره سنګدلی یم چې صرف د دې پیغور نه چې ما ته قوم دا پیغور رانه کې چې لور پیدا شوې ده یا په کور کې لور ورسره ده ژوندی مې وای خښه کړه ده د بابا بابا ناره یې راته ولې مخه کوله هغه سنګدله خلک هغه سنګدله خلک یو وخت هغه اندازې پورې راځي هغه اندازې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رفق او تربیت یې ولیدلو چا چې به بیا زباب مچ به یې مړ کړلو په هغې باندې به یې اوښکې تویولې چې د الله یو مخلوق مې مړ کو او الله رب العزت تسبیح یې بیانولو ما ولې مړ کړلو دغه اندازې پورې بیا هغه نرم دله کېږي چې حیوان به یې بیا نه وهلو دومره الحمدلله کېږي چې چېرته به یې که چا ته به په ډېره غوسه باندې سخته خبره وکوله وروسته به راتلو په پښو به ورته غورځېدلو چې ما نه اوس په دې دنیا کې انتقام واخله د ورځ د قیامت پورې زه بیا تا جواب نشم درکولی د ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاقو باندې نن چې زموږ استاسو دا خبره بعض ملګري کوي دا دروغجنه خبره ده دروغ ده مبالغه ده بده خبره ده چې خلک دا وایي چې نه نه دا خلک بالکل د دې مخونه ګرځېدلي دي د دې زړونه ګرځېدلي دي دا په هدایت باندې نه راځي د روح خبره ده دا زړونه قابل د تسخیر دي دا زړونه قابل د اصلاح دي زه درته وایم چې زموږ ستاسو د ملت د خلکو د ګناهګارو د فاسقو فاجرو زړونه چې هر څومره سخت شي چې هر څومره د فسق فجور طرف ته لاړ شي د مکې مکرمې د مشرکینو قدر ته نه سختیږي هغه خلک الله رب العزت راواړول دا ولې نه راوړي دوی خو ابا او اجداد مسلمان دي دوی مسلمان دي د مسلمانو کورنۍ کې پیدا شوي د غربي ثقافت ور باندې غالبه شوی دی حالات دې ته حالات حالات په دې باندې غالبه شوي دي عدم د دعوت دې ته دعوت موجود نه دی ځکه خلک په بله لاره باندې تللي دي ته نن خلکو ته دعوت وکړه ولا وایي موږ ډېر ورته وویلې ډېر ورته وایو خو ته په کومه طریقه باندې خلکو ته وایې ته په هغه طریقه باندې خلکو ته ووایه په کومه طریقه چې نبي علیه السلام ویلي دي نبی علیه السلام په کومه طریقه تلو نبی علیه السلام به د خلکو کورنیو ته ورتلو په نیمه شپه به یې دروازه ورته ډبوله ورتلو به تنهایی کې به ورسره کېناستلو هغې به کنځا ورته کولې ده به د مغفرت دعاګانې ورته کولې د هدایت دعاګانې به ورته کولې زما ستا په مقابل کې که لاړ شي جومات ته په جومات کې چاته دا اعلان وکړو چې زه یو د دین یو خبره کوم که تاسو کینئ که کوم کس صرف زما ستا د مجلس نه پورته شو کې نه ناستو د څه ضرورت په اساس باندې بس د موږ تاسو دښمن وار د واره منافق دی دا منافق دی دا د الله او د رسول خبره هم نه مني منافق دی نو ته یو چا ته خپل تربور ته منافق یو ځل ووایه هغه ستا دعوت ته بیا کینی هغه بیا ستا دعوت منی دا چې ته په مجلس کې ناست یې په هغې باندې د کفر فتواګانې د مرتد فتوا ورکول فاسق او فاجر او بدې خبرې ورته کوي د هغې نه ته دا توقع لرې چې هغه به ستا ستا طرف ته راشي تا نه به دین واروي نو رفق کول د خلکو سره نرمي کول په نرمۍ باندې الله رب العزت د خلکو د کاڼو په شانتې زړونه د اوبو په شانتې درته نرموي الله رب العزت چې کله فرعون ته هارون علیه السلام موسی علیه السلام لېږلو ورته ویې فرمایل وقولا له قولا لینا نیکه خبر ورته وکوئ نرمه خبر ورته وکوئ لعله یتزکه کیدای شي دا نرمه خبره یې د په زړه باندې تاثیر وکوي نو خلکو ته چې ورځئ ورونو یو کار چې کوئ که اصلاح د خپل اولاد غواړئ که اصلاح د خپلې خور او مور او ښځې غواړئ که اصلاح د خپلې قوم او قبیله او د خپل کلي د خلکو غواړئ که اصلاح د خپلو مجاهدینو غواړئ دا په سختۍ باندې نه کېږي دا په اسانتیا باندې کېږي دا شیطانان دي جنات دي دا انسی شیطانان دي چې تا ته په ذهن کې دا خبره درچي دا فارمولې او دا اصول او دا قواعد د تربیه په ذهن کې درچي چې دا خلک دا خلک د ډب خلک دي دا د کوتک او د کیبل خلک دي دا په بل شي باندې نه سمېږي رونه په کیبل او په کوتک باندې به تر هغه وخته پورې سم شي تر څو پورې چې په سر باندې دا کیبل او کوتک ولاړي سبا دغه کوتک او کیبل ته نه لري شي هماغسې بلکې واخذته العزة بالاسم دا هم کیدای شي چې هغه د عزت نفس په یعنی په ضد کې راشي د هغې نه زیات نه زیات کفر د سره شروع کړي فلهذا د خلکو سره رفق کول او په اسانتیا باندې خلک د دین طرف ته راګرځول او د حق طرف ته راګرځول نبی علی السلام په زمانه کې یو کوچای راغوي عربي نوی اسلام دی د دین احکام ټولو خلکو ته نه دي رسېدلي په جماعت کې د نبی علی السلام په مخ کې په مجلس کې د قضای حاجت لپاره جګیږي لرم لمخه جوابچی لپاره جګیږي د جماعت یو کونج ته ځي د جماعت په کونج کې کینی صحابان ټول ور باندې ورمنډه کوي په ورمنډه کې دا څه کوي نبی علی السلام څه ورته وایي هغه کیناست هغه شروع کوله نبی علی السلام ورته وایي مه مه پرېږده پرېږده هغه ته تکلیف مه ورکوئ هغه جاهل دی نه پوهیږي چې کله هغه خپل قضای حاجت خلاص کړو صحابه کرامو ته یې حکم وکولو چې په ډولچو کې اوبه راوړئ په ټیمانو کې اوبه راوړئ هغه ځای صفا کړئ او بیا یې د کوچي ته وویلې کوچه یې راوغوښتلو کوچي ته یې وویلې د بدو ته یې وویلې چې دا د الله کور دی په دې کې د الله ذکر او عبادت کیږي د داسې نجاستونو لپاره دا لایق نه دی دلته نجاست کول جواز نه لري زموږ ستاسو په دین کې او مرداری هم لرې شوه سړی هم پوه شو نو دا کوچی بیا څه وایي بدو څه وایي وایي والله ما رأیت مثل محمد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ته ما نه دی لیدلی معلما که معلم بیا یې اسمان ته لاس نظر پورته کو او الله رب العزت په دربار کې دعا وکوله چې اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا دومره په جذبه کې راغی ویل چې یا رب په ما رحم وکوي په محمد دی وکوي د ما او د محمد نه علاوه په هیچا رحم ونه کوي نبی علیه السلام تبسم ورته کو چې کو بدو ای کوچیا ای عربي د الله رب العزت د دومره وسیع نعم وسیع رحمت دومره دومره درا تنګ کړو چې صرف زه او ځان د پکې داخل کړ ولې ځکه چې نور ورسره سختی وکوله په سخته باندې پوه کو که نبی علیه السلام په دې مجلس کې نه وای او هغه داسې منډه ور باندې کړې وه چې ما ما مه کوه راویې نیسه نو جامې به یې ویم پې بې عزته کړی به یې هم و شرمولی به یې هم و اخره نتیجه به یې دا شوې وه چې نن خو یې دا کړي سبا یې کېدای شي بل شی هم درته پکې کړي وای خو نبي علیه السلام په دوو الفاظو باندې په لحاظه د خلکو سره نرمي کول خلک ګناهونه کوي خلک به هر څه کوي چاته چې تبلیغ کوي هغه په رفق سره کوي ورونو کله کله د تعبیر د تعبیر چې کوي تعبیر د تعبیر کله فرق لري تعبیر کله فرق لري یو تعبیر نرم تعبیر هر سړی در سره مني نتیجه د دواړو تعبیرونو یو ورته وي خو یو تعبیر سخت وي یو نرم وي په سخت تعبیر باندې هیڅوک تا سره خبره نه مني بالخصوص افغانان افغانانو کې عزت نفس د نورو قومونو نه څو چنده زیات دی په نرمه باندې په ننواتې باندې په نرمه خبر باندې در سره مني په سخته خبره که ته په سل ځله په حق وي او دته اندازه او پته هم ولګي یقین هم شي چې ته په حق خو چې په د کومه لهجه یې دته وایې په دغه لهجه یې در سره نه مني زه اکثره ملګرو ته دا مثال پیش کوم ته په پښتنو کې که یو چا ته داسې وایي چې د چا پلار راشي دلته غږ درته وکوي او څوک درته راشي چې قبلګاه صاحب د راغلی دی کېدای شي هېڅ مسله نشته درته جزاک الله خیر ورځي خو که یو سړی درته راشي درته چې د مور میړه دی راغلی دی بیا به څه ورسره کوې اول خو به د خوله ماته بیا به د پلار ته ورځي د پلار هم د مور میړه دی او که نه دی مور میړه دی تعبیر کې فرق دی قبلګا او پلار او محترم پلار دی راغلی دا دا تعبیر دی او ته چې چاته دا بل تعبیر کوي هاذ القیاس هم داسې دین ته چې اوس چاته ځې یو کس دی په جماعت کې په جماعت کې جګ شي چاته وایي چې د الله تبار وتعالی احکام ومنئ د خپل ګیرې د نبی علیه السلام د خپل مخونه د نبی علیه السلام په سنت باندې مزین کړئ سنت ته یو آخرت ته یو حوض کوثر دی دا طریقې ورته وښیې دا یوه طریقه ده والله چار څومره سخت دله سړی درته نرمیږي خو که ته که جګ شې د مخونو ته هم ګوره دا شنه شنه مخونه لکه د خرو غونته آیا در سره مني کېدای شي ته ملا صاحب ډانډه به د پلاس کې ټوپک به د پلاس کې څو مجاهدین به در سره څه به نه درته په زړه کې خو به ښي کنځاوې درته وکوي چې لاړ شي اول ځای چې دغه دی څه ورکړه دا لږ خوشته والا که دام پرېږدم کوي او که نه کوي همدغسې کوي خلک خلک په زور کفر ته د تعبیر په وجه باندې ډېر همداسې خلک لیدلي ډېر همداسې په مراکزو کې لیدلي په کلو بانډو کې مې لیدلي چې کله مسلمانان ورځي اول دعوت نه کوي چې بیا یې لږ تحریض کړي چې دعوت وکوه سړی په ورته وایي چې لیتک سکت کاش چې نه دی وای کړی اول یې کوي نه بیا چې شروع شي چې وی کوي په دې تعبیر باندې کوي سپینګیري ته کنځا کول مشر ته کنځا کول خلکو په مخ کې سپکول خلک ناست د دین په خاطر باندې جمعه ته ورشي خلکو ته دین وروښيي سپینګیره اتیا کالان سپینګیره شپېته کالان سپینګیره بابا ته پورته تجیک شاجي صاحب ته وایه دعای قنوت ووایه دعای قنوت کیدای شي زده خو د خلکو د وړاندې هغه کلک غاله چې تا څو څو کوم ته پر پنځه بد او سپکو ګیره ته د ګوره سپینه ګره تر اوسه د یو دعای قنوت نه دی زده شش کلمه دی نه ده زده پنځمه کلمه دی نه ده زده دا کوم تعبیر دی دا تعبیر نه دی په دې طریقه باندې خلک د دین نه متنفره کیږي د اسلام نه متنفره کیږي د مجاهدین نه متنفره کیږي د خلکو عزت باید وساتو د خلکو باید خیال وساتو سپینګیری ګوري چې بېلارې دی اولاد په موسساتو کې دی اولاد په حکومت کې دی لاړ شي ورځ ورشه د کلی سپینګیری دی دی د نمسی په سترګه باندې تا ته ګوري داسې مه کوه چې درنه متنفره شي لاړ شه ورشه یوه ورځ کور ته راوغواړه ته ورشه په چی باندې ورسره کینه ځان ته ورسره کینه بل څوک دی نه یي د ورځ د قیامت ور په یاد کړه قبر ور په یاد کړه آخرت ور په یاد کړه سبا مرګ ور په یاد کړه څه به په درد درته وخوري دا اولادونه ولې نه روه د الله نه ولې نه یارېږې روزي رسان الله دی ما ته یې راکوي تا ته به یې خدای درکړي والله چې در سره وي مني اقلا که په زوی یې راونه باسي اقلا دی خو په دې قناعت باندې شي چې زما د زوی په بده لاره باندې دی د چا مونځ دی غلط ولیدو د جومات په مخکې خلکو ته مه وایه چې دا مونځ دی چې ته کوې دا مونځ نه قبلېږي لاړ شه ورته ووایه طریقه ور وښایه نو رفق کوئ او د خلکو خبرې دا وسوسې چې دا د ډب مسلمانان دي دا په کیبل باندې صحیح کېږي دا په ډنډه دا بل شی باندې نه صحیح کېږي دا دروغ خبرې دي دا شیطاني خبرې دي بل نبی علیه السلام وایي چې کله الله رب العزت د کوم بنده سره مینه او محبت وکړي الله رب العزت هغې ته رفق ورکوي نو چې کله دې ځان ولید چې خشن یې سخت یې شدید یې په معامله کې پوه شه چې الله محبت در سره نه کوي الله الله بغض در سره کوي ځکه یې داسې بغیز جوړ کړی یې ځکه یې داسې متشدد جوړ کړی چې هر سړی حتی خلک د سلام اچول نه هم درنه یاریږي څنګ ته څوک نه در نږدې کېږي ځانه د مچۍ جوړه کړې ده باید حلم حلیم باید وي چې هر سړی غواړي چې ستا په مجلس کې کینی هر سړی غواړي چې ستا صحبت ته درشي هر سړی غواړي چې تا سره سفر وکړي هر سړی غواړي چې تا سره جهاد وکړي وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې ته حلیم یې رفق لرې نو نبی علیه السلام فرمایي چا ته چې رفق ورکړی شوی چا سره چې الله محبت وکوي رفق ورکوي او کم خاندان کم اهل بیت چې د رفق نه او کم شخص چې د رفق نه کم د مجاهدینو ګروپ او مجموعه چې د رفق نه محرومه یي نبی علیه السلام وایي چې یقینا دا د ډیر خیر نه محرومه دی اصل محروم انسان دا دی چی رفق ورسره نه وی الله رب العزت دی موږ او تاسو حلیم طبیعته کړی الله رب العزت رفق را نصیب کړی.